دا آیات مبارکه د مخکې آیات سره متعلق دی چې په هغې کې دا وویل شول چې د الله نوم دا ډال نظر لري لپاره د خپلو قسمونو چې هره خبره کې قسم خوري یا د نیکۍ نه ځان په قسم سره بندې یمین لغوا به اراده قسم نه وای او عادتا چې د انسان په جبه او خلبان د قسم الفاظ جاری کیږي یا په هر باندې قسم وکړي نو دې ټول له یمین لغوا شامل ده لکه بعض خلک د عادت په تور باندې به اراده د قسم الفاظ وي هر خبره کوي لا والله وبلا والله عربو کوم دا عادت دی درې خبرې کوي نو باندې خلکو ور سره سلور کې د قسمونه خورلي هر خبره سره والله او زمون سره پښتو معاشره کې بعض قومونه هر خبره کې والله والله وي نو دې له یمینه لغوه ویل شي په دې کې څه ګناه او کفاره نشته او مسلمان د دې نه اجتناب پکار دی او دویم قسم د قسم نه هغه د یمین منعقد وي انسان دراتون کی وخت راتلون کی وخت کې د یو کار باره کې قسم وخوري چې دا بکوم یا نه کوم او بیا دې دا قسم مات کی دا کار او کی یا وی کی د سمې چې قسم خړل نو په دې کې کفاره ده او کفاره الله رب العالمین په سوره مائده کې ذکر کړی اچا قسم وخورو غیمات کو فکفارته اطعام عشرة مساکین لسو غریبانانو مسکنانو لفعام او روحی ورکول دی علماء احنان علاوی چې دا روحی په دوه وخت کې ورکړي عام اهل علم دا وایي چې بس یو ځل قران ویلي فعام او روحی ورکول دی او په دې درې ورځو کې جمهور اهل علم وایي چې دا په دې کې پر لپسېواله او لګاتار لازم او ضروري نه دي بلکې درې ورځې دي که یو ورځې نه وي وا او دوی نه دوه ورځې پس دي وا درې مسور ورځې پس وي کفاره کې ادا کیږي او علماء احناف وایي چې دا ورځې پر لپسې دي ځکه بعض شرائط کې راغلي چې رسول الله مسعود رضی الله عنه نه نقل یغه دا روزي په متتابعات کې پر لپسې او درې قسم د قسم له هغه له یمین غموت وي الیمین الغموت چې قصدن او عمدن یو سره په دروغ باندې قسم نو په دې کې څه کفاره نشته او په دې کې لوی ګناه ده عذاب دی د غموس معنا د غفه ورکول اهل علم ذکر کوي چې د دې صاحب له په جهنم کې غفه ورکول شي د دې د شدت د وجنا دنیاي کفاره نشته بعض ګناهونه چې باغې کې تخفیف وي په دنیا کې راغې څه کفاره وي وکم ګناه چې عظیم وي نو الله اخرت د پریږي الله د نوم کې د دروغ او قسم خوري ولې له یمین غموس وي د اهل علم او د جمهور د قول مطابق په دې کې کفاره نشته او د اخرت عذاب او سزا ده امام شافعي رحمت الله علیه په یمین غموس کې د کفاره قائل دی او صحیح قول دا دی چې په دې کې کفاره نشته امام حاکم رحمت الله علیه په مستدرک کې په صحیح سند سره اثر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ذکر کړی دی چې كنا نعد الذنب الذي لا كفاره له اليمين الغموس ويمون با هغه ګناه چې هغه کې کفاره نشته یمین غموس هم د دې شمارلو چې په کومه ګناه کې کفاره نشته د اخرت عقاب او سزا د آیتین غموس ده او د الله د نوم د درو قسم کول دا ګناه کبیره ده حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الکبائر الاشراق بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس اغلو گناهنا هغه کې د ټولو نه اړمبنه د الله رب العالمین سره شرک کول دي دا سره نور خدایان او مددګاران جوړول دي او بیا د والدینو نافرمانی کول دي دارنګ نا حق باندې یو نفس یو انسان وجل دی والیمین الغموس او د دروغ قسم خورل دا هغه ګناه کبایر کې دی او حدیث د صحیح مسلم کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من اقتطع حق حق امر مسلم بيمينه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه چا چې د دروغ قسم وخوړو په دې باندې یو مسلمان حق والو نو الله رب العالمین دا چې کس د جهنم او دوزخ واجب کړي او جنت په د باندې حرام کړي دي یو صحابي د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام نه تاسو کو چې دا وعید بیان کو وان کان یسیرا یا رسول الله اگر که په قسم باندې معمول حق د شاوالی رسول الله عليه الصلاة والسلام ورنو فرمائل وَإِن قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ اگر تد اراک اونی و لختا و چکی تا اراک نخلق زنان لمی سوکولا جوڑای پیلو ورلا پا اردو کی وی یعنی سحرا و میرکی و بوٹے کی گدا سی اوچ بود کی وی مداغی و لختا و دا مسواک پا اندازه باندی کی چکم دا دروغ پا قسم مانی لچانواغستا نو الله رب العالمین پدا شکست باندی ولكن يؤاخذكم لیکن نسی تاسو بما کسبت قلوبكم هغه قسمونو چې قصد کړی وي زړونو تاسو هغه قسمونه چې تاسو زړونو دا غي قصد او اراده کړی او پاغي کې مو دروغ وي نو پاغي باندې مو الله رانی سي او درانیو ذکر په احادیث کې تاسو واوریدل مقصد دا دی چې د خزي جدائی کجرته ضرورت پیښ شو په شری طریقې سره پکار ده ځان نه طریقې ورلګ جوړوي پرې آیات مبارکه کې د اله مسله ذکر کیږي اله دې نه وایي چې یو خاون د خپل خزي د نزدېکت او د جمال قسم وخوري چې زه خپل بیبي د نزدې کېږم په فقهاو ذکر کړي چې دا قسم دی یا د سلورو میاشتو یا د دین د سیوا خوړلې او یا به قسم د سلورو میاشتو نه کم وي نو که د سلورو میاشتو نه کم کم قسم خوړل دی چې زه خپل جیبی له نږدې کېږم نو دې خپل قسم دا غي مدت پوره کړي د قسم کفاره کې نشته چې وخت پوره شو خدای خپل خزر عاجز دې کس ورلکول شي لکه حدیث د بخاری کې راغلی رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د دې بیان نه په خبره خفه شوی او د یوې میاشتې قسم خوړلی و میاش بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل بیان لراغه ای ورله قربان تاسو خو قسم خوړلی او د یوې میاشتې او نه هجرت دې تیر شي نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام میاش کله نه هیشتوي او کنه دا قسم د سلور میاشتو یا د همیشه یا د سلور میاشتو نه سیوا خورل دي نو کشر ته د دې سلور میاشتو نه مخکې مخکې خپل جبیل رجوع کی د قسم کفاره ورکی او خزه خزه پاتې ده او کنه خزه د زیګت نقول رجوع نقولا تر دې چې سلور میاشتې تیرې شي تربص اربعه اشهر نو انتظار به د سلور میاشتو دا بیبي به د سلور میاشتو انتظار کوي د سلور میاشتې کې دنه دنه ورل رجوع وکا نو دې د قسم کفاره ورکي او کنه رجوع اونکه نو طلاق بکواتی شي والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء د دې زینه د مطلقاتو د طلاق شو زنانو د عدت دارنګ د خلع مسائل به ذکر کیږي دا غي بیان دی او اهل علم ذکر کړی دي چې د زنانو په اعتبار د عدت سره و اقسام دي فقهاو ذکر کړی حدیث دراغلی چې د عدت په اعتبار سره د زنانو و اقسام دي یو ماشوم زنانا چې په حالت صغر کې دا واده شوی دا او دویمه نابالغ ماشوم دویمه بالغ جنۍ ده خو چې د هغې حیض نی راغلی صرف د عمر د وجې نه په هغې باندې دا حکم شوی چې دا بالغه حسابېږي ځکه د بلوغ د فاره د زراره دو سببونه اهل علم ذکر کړي یا دا چې بیماری او حیض راشي د بیماری او حیض د یو ماشوم نه راځي عمر پوره شو نو د عمر په اعتبار سره دی لږه بالغ ویل شي دویم بالغ جنۍ ده په حیض اعلان ده شروع شوه او دریم هغه بډای زنانه ده چې د عمر د ډیروالي د وجې نه راغی حیض بد شوی او سلورم حامل زنان دا داغی پگی دا باندې حمل او بچی نو د دې د دې سلور واو عدت په سوره طلاق کې الله رب العالمین سلورم آیات کې ذکر کړی دی او پنځم قسم یو کونډه زنانه دا حامل نه ده نورست بل هغه عدت بیانې او د دې په ګډه باندې حمل نشتا نو د دې څلور میاشتې او لس ورځې عدت ده او شپږم هغه مطلقه زنانه ده چې هغه عائشه نه صغیره او حامل نه عائشه غیله وي ادارې حیض بن شوه نه او معصوم هم نه چې لا حیض نه راځي په ګډه باندې حمل نشتا نو هغه عدت په دې آیات کې ذکر کیږي چې ثلاثه قرو درې بیماری او درې حیض چې په دې باندې راشي دا عدت ده او سلورم هغه زنانه د جری د خاوند د خلوت صحیح نه مخکې طلاق ورکو نو په سوره احزاب کې د دې عدت الله بیان کړي فما لكم عليهن من عدة تعتدونها هغه باندې عدت نشته یو خدای خاوند د خلوت صحیح نه مخکې طلاق ورکو نو په دې کې د دې شپږم قسم طلاق بیان عدت بیانېږي یو زنانه له خاون طلاق ورکو او دا زنانه عائشه نه ده عائشه معنا دا ده چې دومره عمر لنه درسېدلې چې د دې بیماری بند شي او دا ماشوم هم نه چې د ماشوم والی د وجنه لا بیماری او حیض ناراضي او د دې په ګډه باندې حمل نشتا کچرتوی دوی چې ایمان ساتي په الله او په ورځ وروستنۍ دا معنا نه ده چې ایمان په الله او ورځ وروستنۍ نه وي کافر ده نو خیر دې بیا دې پټي خدا ایمان دې دا د ایمان ته دې د پاره ذکر کو چې مؤمن او مسلمان سره دا خبره نه خایي چې هغه هغه سیس پټي کوم چې الله دې پر رحمونو کې پیدا کړي ان ارادو اصلاحا کشرت دی اراده لري د اصلاح ته جوړه او د جوړ جاړي اراده وي نو بیا دې ورل رجوع کی او کنه د جوړه اراده نشته صرف زنانه نه خذل ضرر ورکړي بیا ورل دان دی جائز وعلى اله وصحبه